او مضبوط دی حکمتون واله دی افنضرب عنكم الذکر آیا واړو من تاسو نه قران صفحا پاړو لسرا ان کنتم قوم مسرفین دا چې تاسو قوم زیاته کوونکی پیدا کړی دی دی لرا غالب او په بادشاہ الذي هغه الله جعل لكم الارض چې ګرځولې تاسو د پارزم کن مهدن فرش وجعل لكم فيها سبلا پیدا کړی تاسو لپاره دې کې لارې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لارو مې د خپل مقصدونو لپاره او د دین لپاره والذي نزل من السماء ماء وتقولو او وای تاسو سبحان الذي پاکی دا هغه ذات لر سخر لنا هذا چې تابع کړی دې موږ لپاره دا وما كنا له مقرنين او نو موږ دې لر طاقت لرونکي وإنا يقينا موږ چې لا ربنا رب خپل تعالی منقلبون خامخا واپس کیدونکي او من ينشو في الحليه اے هغه څوک چې لویول شي فل هلیته پکالو کې وهو فی الخصام غیر مبین او هغه په جګړه کې غیر مبین نشیخ کار کوله غیر حاضر وي یا وهو فی الخصام او هغه په جګړه کې غیر مبین زر به چولی کله شو شهادتهم گواهی د دوی ستكتب شهادتهم یا زر به چولی کله شي گواهی د دوی او يسالون او د دین باندې بارک پرز د قیامت ته پوسو کړی شي وقالو او وای لو شاء الرحمن کچر خوشه د رحمان ما عبدناهم موږ به عبادت نه کړې د دوی ما لهم ذالک من علم نشتره دی لره په دی باندې سپوها ان هم الا یخرسون ندی دی مگر دروجنی ام آتیناهم کتابا آیا ورکړل موږ دی تاسو کتاب من قبلی مخکې د قران نا یا من قبله مخکې د دې شرک کولو نا فهم به نو دای په دا کتاب باندې مستمسکون منګولې لګولې منګولې لګون کې وان علی اثارهم او موږ دا غي د قدمونو پسې مقتدون روان یو اقتدا کړی شو قال هر دور کې پیغمبر ورته ویلو قال یعنی ویلی هر یو د دغه ير ورکون کنا یا قال ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولو جیتکم اگر کراتل نکلی تاسو ته به اهدا پډیر هدایت باندې مما وجدتم علیه اباکم بیزار نه هغه چانه چې تاسو ورته عبادت کوئ الا الذي مگر هغه ذات فطرني چې پیدا کړم فإنه سيهدين ندا الله بما په هدایت مضبوطی داسین د استقبال لپاره نه بلکې د تاکید لپاره دی او د يهدين مان دا او ما به مضبوطی په هدایت باندې فإنه سيهدين دا الله بما مضبوط کی په هدایت باندې چې په مال او جاه او اقتدار کې لوی وي اهم یقسمون آیا دای تقسیموي رحمت ربک مهربانی درفستا نحن قسمنا من تقسیم کړی بینهم په منځ کې معیشتهم اغا اسباب د ژوند دنیوي فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې ورفانا بعضهم فوق بعض درجات پورته کړی دی باز د دوی مونږ باز لرا په درجو کې لیتخذو پار چونی سی بعضهم بعض د دوی بعضن باز لرا سخریا خدمتګاران ورحمت ربک مهربانی درفستا چې تعالی پیغمبري درکړي یا مهربانی درفستا چې جنت ته خیر مما یجمعون ډېر غره د آسن چې دی جمع کوي چا چې مخواړو لو در کتاب رحمان بادشاہ نه قران نه مخواړو لو نقیز له شیطانا نو مقرر کو موږ د پاره یو شیطان او دا شیطان کله د پیرانو نه نو کله د انسانانو نه فهو له قرین نو دا شیطان د پاره مرګ وروي هاي افسوس بيني وبينك چې په من زما او په من ستا کې بود المشرقين لرواله د مشرق او د مغرب فبئس القرين ډېر ناکار عمل ګروي ته تا خو ترغه پرې مخم چې سوري جهنم ترونه رسولم یو لوی شرافت دې تا د پاره ولې قوم کو استاد قوم نه پاره وسوف تسالون او زره چې تاسو نو ته کو سکړې شي چې په قران مو عمل کړو کنه د دې نعمت شکر مو ادا کړو کنه واسال تپوسو کمن دا چانا ارسلنا چې موږ ورته را لېږو من قبل کتا نه مخکې من رسولنا د خپل پیغمبرانو نه دا غومتونه تپوسو کا شبیر احمد عثمان رحم الله او ساحر بلې په خپل محاوره کې عالم ته وقالو ویلو دي فرعونانو یا ایه الساحر اے عالما اے په خپل فن کې ماهرا ادعو لنا ربک دعا غواړه زموږ لپاره خپل ربنا بما عهد عندك فسبب دا چې وعده کړی د تاسو را اننا لمهتدون یقینا من خامخ لار من دن کیو فلما کشفنا عنهم العذاب هر کله چې موږ کړو موږ دین عذاب په سبب د دعا د موسی علی السلام اذا هم ينكسون نو ناسا پی د ماته انکی واده ماته کا ونادا فرعون او آس کړو فرعون فی قومه په خپل قوم کې تقریر ول کړو قال ویلی فرعون یا قوم ازما قوم الیس لی ملک مصر آیا نه د پا مال پار بادشاہی مصر دا تخت تاج لخر وچای دې چې د نبی نه لاس کې د سرو زر بنگړي کنه او جا ما هل ملائکتو یا اولی مرادی د سر فرشتي مقترنین جما مقترنین یومان دعوت جما یا مقترنین په ور په پر لپسې فاستخف قومه اسانای سره تابع کړو دا قوم خپل ځان فاستخف قومه یومان دعوت اسانای سره تابع کړو دا قوم خپل یا فاستخف قومه جاهل او ضعیف العقل من دو خپل قوم جاهلان او کمزور عقل والے من دی قومه قوم خپل فاتعوه نو دایره تابعداری کړو انهم کانوا قوما فاسقین یقینا دی قوم نافرمانان کلام پر تقریر او وعظ دو کشف ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان کړی شي د زید حضرت مریم بی بی مثلا مثال اذا قومک الناس فی قوم ستا منه د دې بیان له جنا یسدون خندا کوي خندا کوي چوي وي وقالوا ايدي الهتنا خير آیا زمونږه دا مددګاران غرني ام هو یا کدای صلی السلام ما ضربوه لك نبيان ايدي خبر لتعالى الا جدلا مگر د پاره د جګړې بل هم قوم خصمون بلکې دا مشرکان یو قوم له جګړمار ان هو نو عيسى عليه السلام الا عبد ان هو نبي د عيسى عليه السلام مگر بند د الله دې انعمنا عليه انعام کړه د موږ پاغبانی وجعلنا غرذول موږ دې مثلا لبني اسرائيل بشکرات لنکلی تاسو له حکمت په پیغمبر سره په نبوت سره ولو بین لکم او دې لپاره چې بیان وکم تاسو له بعض الذی د بعض هغه تختلفون فی چې تاسو اختلاف کوي پاره کې فتقوا الله د الله نور او واتیون او زما تابعداریو کوي ان الله ربي وربکم یقینا الله دا الله رب زما د ورستا سو فعبدوه یوازې دې الله عبادت او بندګي کوي هاذا صراط مستقیم دا د لار نیغا فاختلف الاحزاب مختلف شی هغه ډلې من بینهم پمن خپل کې چا ویلي دا د الله نبی دی دا حق ډلوا نو چا په تهمتونه لګولو نو چا ودا الہ معبود دی هغه خواږه خواږه دوستان یو مې دن پدار ځواني بعضهم لبعض عدو بعض د پارا د بعضی دشمنان وی الا المتقین مگر پرزګاران د چا دوستی چې په تقوا او په ایمان او په دین بنا و دا بنوانی یا عباد بندگانو زما لا خوف علیکم اليوم نشته یرا پتا سبانی من نبی ولانتم تحزنون نبی تاسو غمجن الذين امنوا بآياتنا فیصله دې د مرګ کی په مونږ باندې رب کرفستا په مونږ مرګ راولي قالا فرشتہ ورته وای انکم ماکسون تاسو ودی کی همیشه وخت راو د شان ژوند دی لقد جئناکم بالحق بیشک رات لکلو من تاسو ته حق سره ولکن اکثرکم لیکن ډیر پتاسو کې للحق کارهون حق لره بدګنون کیو تر دې چې مخامخ شي د یومهم الذی درځي د دوی هغه سره یعدون چې دای سره وعده کیږي وهو الذی فی السماء الہ او دغه الله پاسمانونو کې مددگار دی او فی الارض الہ او پزمکه کې معبود او مددگار دی وهو الحکیم العلیم او دا الله حکمت والا دی او په هره وتبارک الذی برکت والا ده ذات له ملک السماوات چې د دې پار بار شهید اسمانونو دا اول ارض او د زمکه دا وما بینهما واچت من دی کی وعنده علم الساعه او د الله سره علم د قیامت ده ویلیه ترجعون او د الله تبارک واپس کړی شي ولا يملك الذين مالکان لها کسان يدعون شراب ليد من دونه لا ورد الله نا شفاعت و شفارس الا من شهد بالحق مگر هغه چا چې گواہی کړي بالحق د توحید د توحید گواہی کړي وهم يعلمون دوی پیجنی غلرا پوهیږي په باندې چې د توحید پاکی دی راغله وقیله دا الله پوی په دې خبره د پیغمبر باندې التویل و انه علم الساعه وعنده علم قیله ای باندې اتفو وقیله او پوهیږي دا پیغمبر په دې خبر او پوهیږي دا الله په خبره د پیغمبر باندې وقیله او د دې الله سره علم د دې خبرې د پیغمبر وې چې پیغمبر ویا رب ای زما ربا ان هؤلاء قوم یقینا دا یو قوم دی لا یؤمنون چې ایمان نراړي فصفح عنهم مخو ګرځو د دین او قل سلام او ورته وای سلامت یا غوانم تاسو د شرنا فسوف يعلمون زرد چې په بشي دوی ایم خوشبو ہو مدینہ مسجد جنگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اکر فروش